کې پنځمه خبره زجر ذکر کېږي مشرکینو ته مشرکین بالجن مشرکین بالملائک او ترغیب قرآن کریم ته یو سل پنځم آیت کې بیانېږي ما قدر الله حق قدره قدر نه کړی دیو د الله تعالی حق قدره په لایق قدر دغه سره اذ قالو کله چې ویل دیو ما انزل الله نه نازل کړی نه نازل کړی الله تعالی علی بشرین په هیڅ یو بنده باندې من شي نه هیڅ ما قدر الله حق قدره د خلکو د الله تعالی پوره قدر نه کړی ربط یې ما قول سره دا دی مخکې ایتونو کې الله تعالی د مشرکانو بیان وکړ کتابیانو بیان یې وکړ د مکی مشرکانو به دا خبره کوله وایي تاسو له دغه کتابیانو اقتدا ولې نه کوئ الله تعالی د هغې جواب کوي حاصل د جواب داره چې دی خود الله تعالی قدر نه کړی کم چې د الله تعالی لایق قدر نو دیو د اقتدا لایق خلق نه لري چې دیو تابعداري وکړل شي په دې آیات کې زور زجر او زور نه ده په انکار باندې د الله تعالی کتاب او دغه سي زور نه ده په بی قدرې د الله تعالی باندې ما قدر الله حق قدره یو معنا په سرین کړی ده دیو نره پیجاندل الله تعالی په لایق پیجاندل سره قدر په معنا د معرفت سره دوی معنا په سرین ذکر کړی ده قدر په معنا د تعظیم او صفت کول سره دیو تعظیم او احترام د الله تعالی نه کړی په مناسب او په لایق احترام سره په قدر سره اذ قالو دا تفسیر لبی قدری دی اذ قالو اس دا تفسیر لی دیو دا الله تعالی بی قدری کړی دا, دا الله تعالی تعظیم نه دی کړی بلکې دا الله تعالی بی احترامی کړی دا هغه بی احترامی سره اذ قالو کړه چې ویل دی ما انزل الله نری نازل کړی نری نازل کړی الله تعالی علی بشرین په هیڅ یو بنده باندې من شین هیڅ څه الله تعالی هیڅ یو کتاب نه را لګلې نو دا د الله تعالی بی قدری شوله اذ قالو دا تفصیل لوي قدر شو دا خبر هغه کړی و الله تعالی هیڅ یو شی نه درالې ګړې په هیڅ یو بنده باندې الله تعالی دا غي جواب کوي تفصیلی جواب قل من انزل الكتاب الذي تو تو پیغمبره چا نازل کړی دی کتاب هغه جا به موسی چې راتلل کړی په هغې باندې موسی علیه صلات وسلام الذي هغه کتاب جا به موسی موسی علیه السلام چې کوم کتاب راوړی او تورات نو هغه له چا ورکړی هغه د الله تعالی کتاب نو چې ته انکار کې لکه ډېر خلک وایي که نه یاره مونږ ته خو د اوسه پر یوه مسله نه ده بیان شوې په دې کې مونږ ته چا څه خبره نه ده کړې څنګه یې راته نه دي ویلي څلور کاله د عمر ریډیو بیان کیږي دغه نشریات روان د الله تعالی د کتاب بیان دته کیږي قل ورته پیغمبر من انزل الكتاب الذي چا نازل کړی دی کتاب چې راتل کړی په هغه باندې موسی علیه صلوات والسلام نورن رڼا وا هدن هدایت للناس د خلکو لپاره للناس نو مراد بنی اسرائیل تورات د الله تعالی هغه کتابو چې په هغه کې رڼا وا او مخکې هم د دې بار بار خبره کړې ده د الله تعالی په کتاب کې رڼای چا چې دار ځان سره راوغستله قبر قیامت کې واغ ته رڼای هدن هدایت للناس د خلکو لپاره بنی اسرائیل لپاره تجعلونه ګرځوي تاسو هغه لره قراتوی سه ټوکړي ټوکړي تبدونه ښکار کوي تاسو بعضی د غینه او تخپونه کثیره او ډېری مسلې او ډېر احکام دغه تاسو پټوي تبدونها او تخفون کثیره تاسو ټوکړې ټوکړې کړې د الله تعالی کتاب الله تعالی کتاب هم ټوکړې ټوکړې کړې د دې څه مطلب دی تبدونها وتخفون کثیره دا تفصیل شو کنه کم کم مسائل او احکام د تورات چې ستاسو د خواهش خلاف دا غنه منکارو او کم چې ستاسو د خواهش نه خلاف نو بعضی منی او بعضی نه منی بعضی احکام هم راخکارک کړل نو بعضی هم پټ لله دم د الله تعالی ډیره بې قدری وکړله تبدونها تجعلونه ګرځوي تاسو وګرځاو تاسو د الله تعالی دا کتاب قراتوی سره ټوکړې ټوکړې اوس هم د قرآن کریم په باره کې هم دغسې ده هر سړی د قرآن کریم نه هغه آیاتونه راخلي چې دا کم کار کوي کل حزب بما لدیهم فرحون که څوک تبلیغ کوي نو بس د قرآن کریم ټول آیاتونه بس صرف هغه راخلي چې هغه په تبلیغ په باره کې دي دعوت په باره کې دي که څوک جهاد کوي نو صرف به د هغه هغه راخلي که څوک درس و تدریس کوي د قرآن کریم نو صرف د قرآن کریم هغه به ترې راخلي بس هر سړی ته د خپل مقصد آیاتونه راخلی و غنور پریږدي تجعلونه قراطیسا مبصرین د آیات په شرح کې لیکلي دي د الله تعالی کتاب ټوکړې ټوکړې کول بغیر د ضرورت نه دا هم صحیح نه دي بیخي سپاری سپاری کول د ختمونو د پاره د قرآن سپاری سپاری کړی یو خو هم ماشومان له خلک سپاری اخلي نو صحیح ده ځکه چې ټول قرآن کریم ماشوم ته ورکې نو به احترامی به هم کیږي او هغه شلی زیات د غیر پاره سپاره واخلو به ضرورت تر قران کریم ټوکړي ټوکړي کول د شرعن صحیح نه دي توب دون حق کرا کوي تاسو بازي داغې نه او تخفونه کثیره او پټوي تاسو ډیر لره دې ځکه توب دون حق مې ته معنا وکړه پټوي تاسو بازي داغې نه اخ کرا کوي تاسو بازي داغې نه دا بازي په کې رقم زنه وای نو ترجمه می صحیح کړی ده ځکه ورسره راځي تخپونه کثیره ډیر پټوي نو چې ډیره پټ کړل نو بعضې څه شوله ښکاره شول هغه کم شول په نسبت د کم مسایل چې یهودیانو پټ کړي وو د الله تعالی د کتاب د تورات نه نو هغه پټ کړي مسایل ډیرو او کمې چې راښکاره کړي نو هغه لږو بعضې وغه وعلمتم ما لم تعلموا او خودل شوی دی تاسو ته غوښتنه چې تاسو په غیبت تاسو نه پیژندل تاسو په غیبت باندې نه پویدلای انتم تاسو ولا باکم نه پلاران تاسو نه مشران تاسو دې دې باندې بزان پوی کوي د وعلمتم ما لم تعلمون مراد سره مفسرین وای وعلمتم انزل القرآن انزل الله القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي الله تعالی تاسو ته قران کریم راولې غچ پای کې د مخکې انبیای علیه صلوات والسلام حالاتو د مخکینو قومونو حالاتو پای کې او دغه سي راتلون کې وخت کې کوم حالات دی د قبر قیامت دی الله تعالی دا غینم پکې خبر کړی ما لم تکونو تعلمون ذالک لا انتم ولا اباؤکم ابن کثیر رحمت الله علیه په قران کریم کې هغه احکام دي تاسو پاغي باندې نه پویدل تاسو مشران پاغي باندې نه پویدل الله تعالی ته بل کتاب داسې راولې نو تاسو وای چې الله تعالی هیڅ یو کتاب نه را لېږلی د موسی علیه السلام کتاب چا را لېږلی او قرآن کریم چې د پخیر کې راولېږل چې په هغې کې داسې مسایلو چې تاسو په نه پوهېدلی ستاسو مشران هم په هغې باندې نه پوهېدل ولې دغه الله تعالی نه را لېږلی قل تور تو وایه پیغمبره الله د دې څه مطلب دی تو تو وایه الله دا د مخکې سره ولګوئ د هغه اول سره لګي دی وای ما انزل الله علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسی او توی د موسی علیه السلام کتاب چا نازل کړو چا را لېږلی نو دوی خو غلي شول که نه دوی خو څه نه وایي نو قلت تو پیغمبر الله د موسی علیه السلام کتاب هم الله تعالی را لېږلی د نو دغه سی وعلمتم ما لم تعلموا تاسو ته د الله تعالی کتاب قرآن کریم دام الله تعالی را لېږلی دی قل الله دا الله تعالی را لېږلی دی که تاسو ته د الله تعالی دین بیان شوی دی څه مسله پاتې نه ده ثم ذرهم بیا پرېږده دیو لره فی خوضهم په مشغولتیا د دیو کې یلعبون چې لوبې کوي بس پرېږده دیو لره چې دیو لوبې کوي د دې څه معنی ده دې ځای کې ذرهم د امر د وجوب دپاره نه دی بلکې مراد د دې نه سره یعنی دیو چې کم استهزا کوي مسخرې کوي د الله تعالی په کتاب پسې نو بس په دې کې پرېږده الله تعالی به تر دې سزا ورکړي پی خوزهم یلعبون په خپل مشغولتیا کې دی لوبي کوي مشغوله کیږي او لوبي کوي استهزاء کوي مسخري کوي الله تعالی په کتاب پسې په دې کې اصل کې ثم ذرهم دا زجر دی په دې کې دا مانند چې بس پرېګ د چې دی دا کارونه کوي بي دیني دي کوي نه زجر دی وهذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها دا ترغیب دی قران کریم ته دا قران کریم پنځه صفاتونه الله تعالی بیانې لکه سرنګ چې د خلکو د الله تعالی کتاب تورات نه منلې نو دغه سي قران کریم هم نه منلې وهذا کتابونو دا قران کریم کتاب دی انزلناه ذالک الكتاب لا ریب فی انزلناه نازل کړل مونږه مبارکون د ډیرو برکتونو د خیرونو دی مبارکون د دې خیر او پیدې ډیر زیاتې دي کمې سینې ته چې قرآن ناغې هغه پیدمنه شوله د خیرونو او برکتونو نه ډکه شوله په کم کور کې چې د الله تعالی کتاب بیانېږي په هغې کې د الله تعالی خیرونو برکتونه رانازلېږي په کم جماعت کې چې د الله تعالی کتاب درس کېږي هلته کې شیطان نشي ورتلی هلته رحمتونه دي برکتونه دي نو په کم ملک کې چې د الله تعالی کتاب نظامي نو په هغې کې خیرونو برکتونه به الله تعالی راولي مبارکون او د الله تعالی پیغمبر وای د کم یو انسان په سینه کې چې د قران کریم څخه برخه نه نو دا غي مثال په شان دوران کور باندې دی دغه اسی کندر دی چې هغه ته چارپایان زناوره او قسمه قسم چیزونه راځي مصدق الذی بین یدی تصدیق کون کې د قران کریم دا کتابونو بین یدی چې مخ کې ردنه ولیتون در ام القرا در پاره چې تیار ورکی ام القرا غ اصل لکل والا وتا ام القران مراد مکی ولدی الله تعالی را قران درې پر را لګل او من حولها او هغه خلکو لا یره ورکی ته بری قران کریم باندې چې چاپیر دی د مکې نه د مکې ته ام القرا ولې وای ځکه یا دا په اعتبار د عظمت سره ځکه اوچت شان ولا ده عظمت شان په اعتبار سره دی ته ام القرا وای د ټولو کلو مور ده مکه د ټولو علاقو مور ده د عزت او د احترام د وجې نو ته دا ویل کی یا دویم قول لهم په سرین داره چې ام القرا د مکې ته ځکه وایي چې ټوله دنیا له دینه غوړولې شوې ده ټوله دنیا له دینه غوړولې شوې ده دا د دنیا منځ دی مکه دا د دنیا منځ دی د دینه بیا د دنیا ټوله غوړولې شوې ده یو بادشاه دا غیله یو زمیدار سړی دغه راوړی و اندوانه او خربوزه یې راوړی زمیدار سړی دی پټی کې اندوانه شوی د خربوزه نو په خر باندې تړلې ده او هغه راوړله بادشاه مخې ته کېښودله یا بعضې وایي کدو دی بس هر شی چې دی خو پټي کې یو شی شوی بادشاه له ویوړ کله چې بادشاه له هغه ویوړه نو بادشاه سوچ فکر وکړ چې ګوره ده په ما باندې دومره زیات سود کړی دی او دومره زیات احترام چې په پټي کې ټول نه کومه ښه میوه شوې ده نو هغه یې ما له راوړې ده نو اوس زما د شان سره دا مناسب دی چې دله یو ښه دغه ورکم ښه انعام ول ورکم ډیر روپۍ ول ورکړل انعام وی غریب سړی لار شه ته ځای چې کله وزیر راغی د بادشاه د کرسی خواته یو کدو پروت دی وی بادشاه سی وی دا کدو نن نو کدوانو کار دی شروع کنه څنګه چل وی نه وی دا خو یو زمیدار سړی راوړی وو نو څنګه دی رخصت ک وی خې ډیر روپۍ مې لور کړې مال چې زما زی کو وی خا دا دا خزانه چې ورځ په ورځ باندې په دې خزانه کې نشته لري لګي ما بار ملکون ته چاندې ز کومه او دل د کتاب یا غریبان لورکه د څه کدو خو بازار کې په لس روپۍ کیږي او تا د مړ ډیر روپۍ ورکړي دي تا خزانه ته واکړه ده هغه کوي چې ما زماره شان سره لس روپۍ نه خایدل زه بادشاہ یم ما ول ډیر روپۍ ورکړي دي بس هغه غریب سړی داغه سره هغه خدمت مناسب و زما سره دا مناسب چې ما ول ډیر روپۍ ورکړي بادشاہ ته ویل چې یار زه خو ته اخلم واپس دا تا غلطی کړې ده نو یو خو بادشاہ یو پاکستان کې خو بیا وزیر اعظم هغه کړه ته دغه چلیږي کنه بادشاہ صدر چینو هغه ته بادشاہ څوک نه وای به بس ماول ور کړی دی وستا خوخه چې ته به سکینو به زه پسې زموزې ته اخلم په خپل اس باندې سور شو وزیر او روان دی پسی په کوم لار باندې چې وته او په غلار باندې چې وای کتل سړی روان دی په خر باندې سور دی شاته گاډی پسی تړلې ده په خر باندې روان دی داتې مخ کې شوې ودرېګا و یاره بادشاہ نه روپۍ تا غستې دي مخ ته نه دي غستې ما دې راکړې دي خاوې صحیح ده یو کدو دی راوړی دی او په لکون روپۍ دی وړی دی دا ته تاو ته نه ویل چې دا خزانه ده دا دومره روپۍ ته مال مرا کوي چې اسیر مصرف کړی دی و یا په دې کې نه دا روپۍ هم واخل اخلم او وجنم دی هم او یا دا نسته پوسونه کوم دا غي جوابونه راک بیا ورته سنوي مخیر ده بیا زلړ شه یو یو ته دا خبر او کړل ډیر ته پوسونه دی کړل خو مختصر ده یو ته پوسې تی دا او چې دا راته وایا چې د دنیا منځ کم ده د دنیا منځ بار ته خې منځ چې منځ د دنیا کم ده چې دا دې راته وښوده نو سره ته بیا نه یم که دا دې راته ونه ښوده وجنم دې هم او د روپۍ د نه مخلم دا خرګاړی مرګاړی به دې اوس کته ورغړي نو دی غریب سړی سوچ وکړي دته اوس څه ویم چې دنیا مینس کمه ده نو د دنیا مینس چې ده الله تعالی په ځل کې دا خبر راوچوله وې زه چې به دې کم ځای باندې ولاړ یم دا د دنیا مینس ده وې زه چې په کم ځای باندې ولاړ یم دا د دنیا مینس ده وی تا ته څه پته لري دا دنیا منځ دی هلکه وی قصې مو کوه خو دا دنیا منځ دی زه شپې ولاړ یم وی څخ کو تا ته څه معلومات دي وی ستا که پکې شکي نو راځه ناپوکه ځه مشرق مغرب او دغسې جنوب و شمال هر طرف ته ناپوکه د ټولې دنیا زه یم چې دا یې منځ دی بس زه چې به کوم ځای ولاړ یم دا د دنیا منځ دی بس دا زما فیصله ده او که ستا پکې شکي ناپوکه ځه وزیر ته صحیح ده دا د دنیا مینځ دی دیو کنه دی خو سکه ناکام دی اوس په کې خامخه یو بل پښتنه نه دا کومه چې پښتنه ډیری دي خو دیو پښتنه ده د سیدا چې وسره ته دا وای چې الله تعالی په دې وخت کې څه کار کوي کدا دې راته ویل چې الله په دې وخت کې کم کار کوي نو صحیح ده کنه نو وجنه مده او د مال د نو مخلم هغه ته تر خپل اس نه راکوس شه راکوس شو دا د خپل خر نه کوس شو دا په دې اس باندې کیناسته او هغه سړی ته ته په دې خر باندې کین وی صحیح ده او صحیح ده نو الله تعالی په دې وخت کې دا کار کوي چې ته د اس نه راکوس کړلې په خره سور کړلې او زید خر نه راکوس کړم په اسه سور کړم او لته اصله ور کړله او السلام علیکم سیدا کینه ته ځان نه سکاوس دا خر لته ور کوا ته اوس ما چرته رسوالې شي لاړ سړی ته روپۍ هم وړلې او اسې تیم بوته وزیر د بادشاه خوا ته راغی بادشاه ورته وی څه چل دی وکړه بله واقعه ته بیان کړله دا چلو شو ما ته نه وی چې د الله تعالی په ګور دې تقسیماتو کې ګوتې مو وهه وی الله تعالی په دې وخت کې دا کار کوي ته د خر نه ته د اس نه راکوز کړلې په خر یې سور کړلې او زه د خر نه راکوز کړم په اس یې سور کړم وی الله تعالی په دې وخت کې دا کار کوي نو چې چاله الله تعالی عزت ورکوي څوک الله تعالی دغسې او باغې ډېرې خر لته ورکړلې خو خر اس چرته بیا رسول شي سیکل خو ټوډي نشي رسول کنه ام القرا دا خبره د دنیا ټوله غوړېدلې ده د مکې مکرمې نه دنیا بیت الله دا چیرې دنیا منځ دی او د دین وړاندې نور ټوله دنیا ردین غوړېدلې ده ام القرا نو دې ځکه الله تعالی دا وایي لتون دره ام القرا دې لپاره چې ویری ته ویری ته اصل لکل والو لره مکی والو لره ومن حوله هغه څوک چې چاپیری د دینه والذین یؤمنون بالآخرة یا کسان چې ایمان لري په آخرت باندې یؤمنون به ایمان لري د الله تعالی په کتاب باندې و یعنی څوک چاته چې خپل قبر قیامت یادي هغه قرآن نه زیاته پیدا غیستل شي او د چا چې په قران باندې ایمانی په آخرت باندې ایمانی نو قیامت ته بیا د قران ته بیا زیاته توجه کوي وهم علی صلاتهم یحافظون او دی په خپل منظم باندې حفاظت کوونکی ساتنه کوونکی همیشواله کوونکی ومن ازلم ممن ابترا او څوک د لوی ظالم دغه چانه جوړی علی الله په الله تعالی باندې کذبن درو ورستو د صداقت د قران کریم نه زوره نه ده په درې قسمه ظلمونو باندې او دغه درې وانه تعلق ساتي د مخالفت د قران کریم سره اولنې قسم ظلم څوک د لوی لوی ظالم دغه چانه جوړي په الله تعالی باندې درو په الله تعالی باندې دروغ جوړي دی د دین مراد سره تحریف لفظي یا تحریف معنویو کې د الله تعالی په کتاب کې او د پاره د جواز د شرک د پاره د جواز د جمهوریت د الله تعالی کتاب آیات وای او جمهوریت په ثابتای قران د جمهوریت د رد پر راغلی دی او دا ته هغه ثابتې دیموکراسي ته دا ثابتې دای په الله تعالی باندې دروغ جوړ کړل دویم او قال او یادا وی اوحی الی وحی کړل شوی د ما ته ولم یوحى الیه شیون او وحی نه شوی د ترهید شي دا دویمه ابترا شوله د دین مراد دعوا د نبوت کاذبه دعوا د نبوت کاذبه چې وحی چاته کی وحی پیغمبر ته کی کنه او دا وای چې ماته هم وحی کی نو دا دویم دروغ شول پر الله تعالی باندې ومن قال او څوک چې وای سانزل مثل ما, ما انزل الله نازلو مزه را لېګه مزه په شان دغه چې را لېګری دی الله تعالی نو دا درېمه داوا کوونکې د مقابله د قران کریم نو دا درې ظلمونه شول د قران کریم په باره کې ورسره ترغیب د قران کریم نه دا اولی جمله مقصد شرک کوي او د جواز نسبت الله تعالی ته کوي د قران نه بیا ثابته چې په دې ځای کې د دین دا معلومی او دویمه خبردار چې د دروغ او د نبوت داوی کوي اوحی الی ولم یوحى الی شیء او دریمه خبره د قران کریم د مقابله داوا کوي چې زم د قران کریم په شان د کې بل کتاب را لېګل شم نو دا درې قسم ظلمونه شول ولو ترى یذ ظالمون کتوینی ظالمان پی غمرات الموت په سختو د مرګ کې غمرات حالت د ځن کدن دی دغه سی غمرات نو مراد حالت د برزخ دی او دغه سی حالت د ځن کدن مخکې حالت د برزخ او د قیامت نه ولو ترا که ته ویني ایز ظالمونه کله چې ظالمان پیغمبرات الموت په سلګو د مرګ کې په سختو د مرګ کې وي په حالت د ځن کدن کې وي ول ملائکه تو باسطو ایدیهم او ملائکه وګت کړی وي وګدون کې وي ایدیهم د لاسونو خپلو او ویغیته دې دې په عبارت کې تقدیر دی وای دا ملائکه غي ته اخرجو انفسکم را او باسه خپل ساګانی الیوم تجزون عذاب الهونی نن ورځ سزا بدله در کېدل شي تاسو ته د عذاب د ذلت بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق په دې وجه باندې چې تاسو جوړوري په الله تعالی باندې نه حق خبرې د شرک خبرې جوړوري په الله تعالی باندې باسطو ایدیهم ملائکو به لاسونه هغې ته اوږد کړي دې ځای کې د بست الید د عید نه مراد لاسونه اوږدول دي لپاره د لار لقبض ارواحهم دا د پاره د قبض کولو د روحونو داغي اخرجو دا په طریقې د زورنې سره ملائک چې د کله سا اخلي نو دا به تو چې د خپل روحونه ذره او باسي خو لیکن دی زر نشي راويستله او د الله تعالی پیغمبر ویلي دي چې د کافر او د بيدین انسان نه چې د الله تعالی کتاب نه انکار کوي او د الله تعالی د کتاب د کتاب مقابله ته ولاړ دی په الله تعالی باندې دروغ ویل دي روح به تی داسې وځي لکه را ژوندي څاروي نه چې پوسته کې وباسي نو ملائک به ته وایي چې روح را وباسي نه به شي را ایستلی هغه دویم قول یو بل معنا مفسرینو بیان کړی ده باسی تو ایدیهم ملائکو به وګت کړی لاسونه هغې ته د پاره د وهلو لی ضرب د ضرب او د وهلو د پاره به ورته لاسونه وګت کړي او داسې به ورته وایي چې اخرجو انفسکم او د دوی معنی بیا دا شوله اخرجو انفسکم ځان بچ کړئ د عذاب نه اوس ځان د عذاب نه بچ کړئ ځه تا د قرآن خلاف کوو الله به د ځنکدن په وخت کې ورته ملایک راولیږي او سزا به ورته ورکوي په دې باندې زمونږ ایمان شته دی که مونږ یې یینو او که مونږ یې نینو هوا مونږ نینو او هوا شته دی په بجلی په مزي کې دنده کرن مونږ یې نینو او یې ته له بیا لاس ورله چې برابر دي کیزه په یو وخت کې به کې نه بل وخت کې ورته بیا ګوتې ورله نو کرن پکې کم دی ښکاري نه او شته دی پکې تا نسی سلی ښکاری نه او شته دی هوا وای چلیږي وای هوا نه چلیږي او ښکاری نه دا خبره ده که ته وایې چې دا ونې نه خو ونې ښکاري او ړقېږي چا خو ونې دي خو سیلی نه ده نو الله تعالی ملائک خپل را لیږي د ځنکدن په حالت کې څوک چې قرآن کریم مخالف وي هغې ته سزا ورکوي خو لیکن انسانان په هغې باندې نه پوهېږي الیوم تجزون عذاب الهونې د دې الیوم نه مراد د دې نه مراد عذاب برزخي دی یا عذاب د محشر ته مراد ده په دغه ورځ باندې یعنی د برزخ په وخت کې وته ته عذاب درکړل شي دا ذلت ته عذاب بما کنتم تقولون علی الله په دی وجه باندې چې تاسو جوړولې په الله تعالی باندې غیر الحق نه حق مسلې غیر الحق نه حق مسلې د شرک او د کوپر او د بدعاتو دغه خبرې هم جوړولې په الله تعالی باندې وکنتم عن آیاتی تستكبرون او تاسو د الله تعالی د آیاتونو ځانو چت غنه د الله تعالی د آیاتونو ځانو چت غنه ولقد جئتمونا فرادا او یقینا راغلی تاسو مونږ ته فرادا یکیوازی کما خلقناکم اول مرتين لکه سرنګ چې پیدا کړی وای مونږ تاسو اول مرتين اول ځل الله تعالی په قیامت کې د خلکو ته وایي چې وسره تراغ لیل که سرنګ چې اول ځل پیدا شوی وي د دې د دې تفسیر په حدیث کې بیان شوی حدیث کې راځي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای د قیامت پر ورځ باندې به خلک راپورته کړل شي حفاتن عوراتن غرله اخپیا بل اخپی ناسونت او بربند برا پاسی د الله تعالی مخې ته په میدان محشر کې ودرېږي نو عائشه به وی رضی الله عنها وی د الله تعالی پیغمبره ان الرجال والنساء يحشرون جميعا دا نارینه او زنانه ټولو په یو ځای کې راجم کړل شي ينظر بعضهم الى سوء بعض د یو بل عورتون ته ودانه ګوري نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل لکل امرئ منهم یوم یجن شأن یغنی په دغه ورځ باندې به ډیره زیاته سخته یو بل ته وسوک کتلی نشي لا ينظر الرجال الى النساء ولا النساء الى الرجال شغل بعضهم عن بعض بس هر یو سړی به په خپل سوچ فکر کې چې زه به نن خلاصېږم بچ کېږم به زه او که نن به تباه کېږم غور کېږم جنت ته به ځم او که جهنم ته به ځم یو بل ته کتلی نشي نو دې ځکه الله تعالی وایي ولقد جئتمونا فرادا یقینا راغلی تاسو مونږ ته فرادا یک یوازې کما خلقناکم اول مره لکه څرنګه چې پیدا کړی وای مونږ تاسو اول مره په اول ځل باندې لغړ وای بربند وای ناسونت وای خپب خپب لخپې وای الله تعالی مخ ته دقه سی ورشي وترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم او پرې خو دل تاسو ما هغه نعمتونه مالونه اولاد خولناکم چې درکړی مونږ تاسو ته ورا ظهورکم شاتر شاګان نم پرې خو دل شاتر شاګان نم پرې خو دل امام قرطبی رحمت الله علیه وی ما اعطاه الله للانسان من العبید والنعم والنعم چارپایان دی الله تعالی د غلامان خدمتګاران درکړي پیسې د الله تعالی درکړي وي نور چې ډیر نعمتونه الله تعالی درکړي هغه هر څه نه پاتې شول حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یقول ابن آدم مالی مالی وهل لك من مالک الا ما اکلت فافنیته بنی آدم ټول ورځ او شپه ټول عمر دیر شو څلويخ او 50 او سل کاله وای زما مال زما مال زما مال زما جیدات زما غواګړي بيزي زما اولاد خو لیکن الله تعالی او توي وهل لك من مالک الا ما اكلت فافنيت ستا مال خو هغه چې تا او خړو بس ختم شو او یا دی پاغي باندې کپړې جوړې کړلې نو په ابلې ته زړې دې کړلې او تصدق ته پامځې ته او یا دی مال صدقه ک نو ځان درې مخ کې ولېګا بس دغه درې قسم مال لې چې ودې خوړو ختم شو جامې کپړې دې په جوړې کړلې هغه زړې شولې او یا درېم صدقه دې وکړله مخ ته بیا نبی رسول الله فرمایل و ما سوا ذالک بظاهبن و تارکه للناس ته دین چالاوس دینو هغه ټول پاتې کیږي خلکو ته تلون کوي د دې مال نه ته ځې د دې جیداد نه ورته لاړ شي د دې اولاد نه ورته لاړ شي دا پاتې کیږي او ته ترې روان یې له دې نه ابن کثیر رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړی و ترکت ما خولناکم پرې خو دلته سو غنی متونه مالونه چې مونږ درکړی و تاسو ته ورا ظهورکم شاتر شاګانو نه شاتر شانه معنا دا کنایه در دینه چې هغه تاسو ته هیڅ قسم پیدا نشي درکوله و ما نارا ماکم شفاعکم الذین او نو او نو مونږ تاسو سره سپارشي سپارشیان ستاسو هغه کسان زعمتم چې تاسو خیال او ګمان کو انهم چې دیو فیکم ستاسو په مال او په اولاد کې شرکا شرکا او برخې والدي په دغه کې داسې ده په دنیا کې ډیر خلک دا سری مشرکانو د الله تعالی سره خلک شریکان کړی دي او هغه غنی چې زما په مال او زما په ولاد کې د برخه ده بس ډیر خلک دا سری چې خپل مال د باباګانو په نوم باندې پیرانو په نوم باندې ورکي او دا خپل اولاد هغه توقف کړي اولاد اولادونه وقف کړي در پران د پلانی بابا او د پیر په نوم باندې دا دا چیرې آزاد شوی دی نو الله تعالی وایي چې تا هغه خپل پیر او مرید چې د الله تعالی د الله تعالی سره د شریک کړو هغه خو ستا سره نشته دی هغه څه شوله ستاسو خو خیال دا و چې دا شریکان دي مونږ به د الله تعالی د عذاب نه بچ کی نو څه هغه څه شول نشته دی سره دا مونږ لا چې دی پیدا بر الله کی لقد تقطع بینکم تعلقات ختم شل تا د کرنل او میجر او دغه سي دی صدر او وزیر اعظم چې تا ته ویلی په دې جماعت باندې بمبار وکا هغه تعلقات د فوجي کېدل او د دغه سي د ایسای د کرنل او د میجر توب دغه هغه کم تعلقات چې دیو دغه سي د يهوديانو سره د کم تعلقو او په دنیا کې تیر شول او خستا سره اوس دلته کرا نغلل وس هغه څه شول هغه تعلقات ختم شول وزل عنکم ما کنتم تزعمون چې تاسو ګمان کاوه زل یو معنا علما ذکر کړی ده په معنا ده ورکیدل بربادیدل یو معنا ده وزل عنکم برباد شول تاسو نه هغه څه چې تاسو ګمان کاوه په هغې باندې ډېر کرته خلق بعضی اعمال کوي او ګمان پې کوي چې په دې باندې به زه بچ شمه زه ملک بچ کومه ما کنتم تزعمون مراد درینه عقیده ده شفاعت ده یا نیک اعمال چې تاسو په دنیا کې کول سره د شرک او د بيدینۍ نه نو هغه برباد شول یا ما کنتم تزعمون نو مراد شرکا دي او ذل په معنا ده غایب کېدل سره دو معنی میرته وکړلې یو ذل په معنا ده بربادېدل سره او ما کنتم تزعمون نو مراد عقیده د شرک او د شفاعت و دا سنیک عمل سره د شرک نه مراد تی دغه نو وزل برباد شول ساسونه هغه عملونه هغه عقیده چې تاسو که تاسو کوم اختیار کړی وا شفاعت و غیره هغه برباد شول یا وزل په معنی د ورکیدل سره ما کنتم تزعمون هغه شریکان د نورک شول غایب شول چې تاسو پاغي باندې ګمان کوئ چې دا زمونږ شریکان دی الله تعالی سره هم شریک کړی دی مونږ به الله تعالی نه خلاص کی هغه لاړل ختم شول دلایل عقلیه په مسله توحید باندې بالکل آسان سبق ان الله فالق الحب والنوى یقینا الله تعالی سری کون کړي د دانو والنوى او د اډکو والنوى او د زړو حب دا دانو د غلې دانی چې هغه ته حب وي فارابي او نوا د میوو لکه مثلا د کجوري زړی دی اډوکی دی او دغه سي د ام دی شلتالو دی و غیره نور چې دین هغه ته نوا وي فارابي الله تعالی غسری کی الله تعالی هغه سری کې زمکه ول اول وشلې دا غینه بیا الله تعالی هغه دانا کماډو کړي او کما دا زړې دی الله تعالی او یاد دی فصل چې کما دانی دی جوار دی غنم دی و غیره و غیره کدوان و غیره استنال کې نو هغه الله تعالی وشلې او دا غینه تیغ چې راپورته کی الله تعالی دغه ذات دی وای پیجنې په دې صفاتو باندې بیا ود الله تعالی نه یره کوي یخرج الحی من المیت راو بس الله تعالی ژوند دې مړ نه مخرج المیت من الحی او راویستون کړي راویستون کړي هغه مړ د ژوندینه مړ لره د ژوندینه د دې مخ کې ډېر معنی بیان شوی دي او بار بار بر په قران کې بیا هم راځي یخرج الحی من المیت د دې تفسیر دار د حی او د میت ډېر مستاقونه دي الله تعالی راو باسي الحی ژوند من المیت د مړ نه الله تعالی راو باسي عالم د جاهل نه پیدا کوي عالم د جاهل نه پلار جاهل دی او زوی سره عالم دی یخرج الحیه الله تعالی راوباسي ژوندې من المیت د مړ نه تازه او شینکی د پانی و غیره شینکی راوباسي الله تعالی شنه بوټي الله تعالی راوباسي د وچو دانو نه یخرج الحی من المیت الله تعالی راوباسي د مړې نطفه نه الله تعالی انسان پیدا کی د مړې اگې نه الله تعالی پیدا کی اچرګوړی ته پیدا کی الله تعالی د غزاد پلار مشرک دی او زوی چیرې موحد او مخرج الحی من المیت د دغه په عکس باندې دی او مخرج الحی او مخرج المیت او راوستون کې الله تعالی مل لره من الحی د ژوندینه د شنه بوټی نه دغه زړی پکې پیدا شي په مایو کې مخرج المیت من الحی راوستون کې مل لره د ژوندینه مل راوباسي د ژوندینه پلار عالم دی او زوی چې دی هغه جاهل دی پلار یې چې دی موحد دی او زوی یې چې دی هغه مشرک دی داسې الله تعالی کوي او دغسې الله تعالی راوباسي مړ لره د ژوندي نه ژوندی چرګه ده او د هغې نه الله تعالی چې دی انډه پیدا کوي یخرج المیت من الحی ذالکم الله دغه صفاتونه ول الله تعالی دغه صفاتونه ول الله تعالی دی په ان تو په کو کم طرف ته وړیدل شي د الله د دین نو سم کم طرف ته تاسو وړي الله دا ذات دی فالق الاصباح چې رکون کې سبا لره وجعل الليل وجعل الليل سکنا جوړ کړی د پیدا کړی د الله تعالی شپه سکنن د پاره د آرام او شمس او القمر انور سپوږمۍ پالق الاصباح سمانه ده پالق ظلمت الليل بالاصباح پالق ظلمت الليل بالاصباح شلون کې د تیرو د شپې د بالاصباح په سبا راخ کر کولو کې په سبا راخ کر کولو باندې د شپې ته کتور تیاری الله تعالی په کې سبا راخ کر کې رڼا شي دا ټول مخلوق کرا جمع کی نو دری د شپې په ځای باندې ورځ راولي ځه او دری د ورځې په ځای باندې شپه راولي نشي کولای دا هیڅ څوک دا نشي کولای الله تعالی دا غسی ذات دی نو دا غسی یو خو ظاهری رڼاګان یو تریری نو دا غسی الله تعالی رڼا ر توحید راخکاره کی شرک او بی دینی ختم شي پاغي باندې پالق الاسباح او دا مونږ وایو چې الله تعالی به د شپې دا کم ټغر چیرې تیرو دا به زر راغون شي ان شاء الله الله تعالی به خپل قانون او خپل نظام خپل سپیشل قانون دا به الله تعالی ناپیس کړي ان شاء الله دا به راځي د ظلم او د تیرو وخت به ان شاء الله دومره به نه پاتې دا به ختم شي پالې قلیسپای څیرې کوونکی دی د تیرو د شپې په راښکاره کولو د سبا باندې وجعل اللیل سکنا او جوړه کړې دی الله تعالی شپه لپاره د آرام والشمس والقمر او دغسې پیدا کړې دی الله تعالی نور او سپوږمۍ حسبانا دپاره د حساب کتاب حسبانه یو معنی ده دپاره د حساب نور او سپوږمۍ د دې لپاره راخیږي نور پریوځي سار راوخته ماخام پریوته یو ورځ کم شو لکه چا سره د نیټه کړی د حساب کتاب کیا دغه سیمیاش تیریږي نو خلک یو بل ته وایي یاره دا پلانې میاشت ده دومره نیټه مې سره کړې وه حسبانه در پر د حساب کتاب دی دوی معنا علما ذکر کړی ده حسبانا معنی دا شوله حسبانه وشتون کی د پاره د شیطانانو نور اوس پوګمای په دې باندې الله تعالی ستوري او شیطانان چې دا ولی په نور ستورو باندې شیطانان الله تعالی ولی او دغه سه حسبانن یا معنی ده ګرځي دیو په وخت مقرره باندې په حساب مقرره سره الله تعالی د نور سپوږمۍ لپاره خپل زینه پیدا کړی په هغه باندې گردش کوي هغه ګرځي حسبانه دا ګرځي څنګه وای دا خلک وای زمکه تاویږي که نور تاویږي وای زمکه تاویږي دا سین سوال وای زمکه تاویږي ان شاء الله د دې وضاحت په یو ځای کې کو ورستو وراشي ده نور دې وضاحت وکاو الله تعالی وای چې زمکه په ځای باندې ولاړه ده ولې په دې زمکه باندې الله تعالی میخونه ټکوهلې دي دا غرونه میخونه دي او الجبال او تول جبال او تا دا د غرونه الله تعالی میخونه پیدا کړی دي او الله تعالی ویلی الله تمید بكم دیر پاره چې د ازمکه باندې ونه خوځي او دا قړتن سوی زمکه تاوی زمونږ کور خو په کم ځای باندې اوس چې پیدا شوی مو په خبره ده پوه شوم په حق ځای باندې زمونږ کور دی نه به کې چرته بل طرف ته لاړلو په ګاډي کې خلک زیرا ګرځي خو لیکن کور خو زمونږ په خپل ځای باندې ولاړ دی ورور دا څنګه خبره الله تعالی وایي چې نور تاویږي نور نور چیرې دا ګرځي دا په خپل ځای باندې ولاړ نه دي وروسته ان شاء الله د دې وضاحت په یو ځای کې کو او دا موږ ثابت کو د خلکو ته چې تاسو په ساينس باندې هم نه پوهیږئ ساينس والا اوس هم دا پیسې لري چې اوس مکه نه تاویږي اوس چې نور نور ګرځي هغه په دې باندې دا دو درې ځکه دا فیصله شوې ده او د دې مکمل تفصیل مفتی مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې یو ځای کې کړی دی ان شاء الله ته دې وضاحت په یو ځای باندې کو ذالک تقدیر العزیز العلیم دغه اندازه ده العزیز رو زراور ذات العلیم د پوی ذات هو الذی الله تعالی ذات دی جعل لكم النجوم یو یو دل دا مسله مونږ ویرله په اپ باندې یو ورور د کالج د یونیورسيټي نه دا پښتنه کړی و چې نور تاوی کزمګه تاوی نو موږ ته دغه په دلایلو باندې دغه جواب وکړه نو بیا یو بل کس دا خبره وکړه چې نه وی سینس دا وی په سینس والا وی نه خطا کی نو نعوذ بالله من ذلک الله خطا شو دی رد سینس نه خطا کی دا ډیره زیاته عجیبه وند کی خبره خ کل یجری لاجل مسمى دغه کې وراشي په سوره یاسین کې وراشي سوره یاسین دی کل یجری لاجل مسمى دا نور او سپوږمۍ دا ګرځي یجری یجری ګرځي ګرځي روان دي دا لاجل مسمى تر دغه نیټه مقرره پورې چې هغه نیټه قیامت ده د قیامت پورې نور او سپوږمۍ دا ګرځي الله تعالی وی روان دي یجری جریان تللو ته وی تللو ته روان دي او دا وی سین سوالوي چې نه نور په خپل ځای باندې ولاړ دي هو الذي الله تعالی ذات دی جلال لكم النجوم چې پیدا کړی سز د پرستوري لتحت دو به حاضر پر چې لاري معلومي کوي پاغي باندې په ظلمات البر پاغه تیرو د وچه کې ول بحر او دریاب کې و سجره خلق د استور په حساب باندې نه پوي خو په خو به داسې و په دې باندې به لاري معلومولي او دا ستوره پلانی طرف ترې دا شمال طرف ترې دا جنوب طرف ترې دا پلانی ملک طرف ترې خطلې چې قبله به چې معلوموله په ستورو باندې مې معلوموله د سبا به چې معلومو چې سبا را ختلې ده کنه ده نو په خوا چې کم سپینګری بډاګان او په دې باندې پویدل غړې مړې خدا نه وي الله تعالی لتهتدو بها فی ظلمات البر چې په تیرو د وچه کې و تیرو د دریاب کې به دغه باندې لارې معلومې کوي دې ځکه یو پیدا ده ستور ده دې ځکه ذکر شوله دو پیدې به نور راځي سورۃ الملک کې پنځم آیات کې ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح الله تعالی د اسمان د دنیا خسته کړی دی په ستورو باندې د اسمان په ستورو باندې ډېر خسته ښکاري کله چې اسمان شینی او مسخوتن ستوري راوخیږي بیا ته وګوره ډېر خسته ښکاري او مزه کوي او بل رجوما للشیاطین الله تعالی په دې باندې شیطانان ولی نو دای بل پیدا شو د ستورو قد فصلنا الآیات یقینا په تفصیل سره بیان کړی دی مونږه دلایل توحید د الله تعالی لقوم دا قوم نه پاره علمون چې هغه پویږي چې بچا کې علمي نو هغه په دغه باندې پوی هو الذی الله تعالی ذات دی انشاکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده تین د یو نفس نه دلیل دی ته دلیل عقلی انفسی خپل ځان ته سوچ فکر وکړه الله تعالی برته دریات شي چې الله تعالی ته څنګه پیدا کړی د یو نفس نه الله تعالی پیدا کړی آدم علیه الصلاۃ والسلام دا غي اولاد یې ټوله په مستقر و مستودع د دې ډېر شی معنی دي ځان په پوهه کوي په مستقر مستقر د مستقر نه مراد صلب د پلارانو دی د پلار په شا کې تاسو نطفه وای او مستودع کې خودلې شوی په رحم د مور کې مستودع نه مراد رحم د مور دی مستقر نه مراد صلب د پلار دی ملا د پلار دویم معنا په سرینو ذکر کړی ده په مستقرون د دین مراد ګرځیدل دي د ورځې مستودع نه مراد د شپې د آرام ځای دی الله تعالی غزاد دی چې د ورځې ګوره څومره وګرځي انسان تاسو د چې شپه کله راشي ر باندې نو سوچ وکړئ چې نن زه څومره ګرځېدلی یم په دې خپو باندې په کم کم ځای مې د خپې ښودي دي څومره خوراک مې کړی دی بازار ته لاړم هلته کې ورغلم لښتي ته ورغلم پټي ته ورغلم غوجل ته ورغلم د پخلی دې ته ورالم میتیاز د لاړم او ډکی می راوړله غر ته لاړم ځان ته دا وریات کړي په مستقرونو مستودع زیاده ګرځېدو هم ساسو شته دی او دغه سی زیاده آرام هم شته دی نو بیا هر سړی د ورځې بهر ته وته ګرځي ګرځي شپې له چې ګوري بیا کور ته روان دریم مستقرون د دین مراد مستقر نه مراد د دنیا ژوند دی و مستودع نه مراد کړي د دین مراد عالم برزخ تی مراد ده انسان په دنیا کې وګرځي لیکن بیا په قبر کې کې خودل شي عالم برزخی یعنی چې کله د مؤمن کله چې انسان مړ شي په قبر کې کې خودل شي چې مړ شو د دینه عالم برزخ ته د برزخی زندگی را د شروع شوله دا برزخی زندگی د دنیا او د آخرت د زندگی په منځ کې پرده ده دته برزخ یعنی پرده ده د آخرت او د دنیا په منځ کې دا پرده ده په دغه ژوند باندې انسان نه پوهیږي چې دا څنګه ژوند دی مونږ ته دغه علم نشته دی انسان مړ شو په قبر کې او ته عذاب هم شته دی نیک انسان دی نو الله تعالی ته نعمتونه ورکوي نو څنګه او ته ورکوي خو مړ شوی دی انسان نه چې روح وځي دغه مثال دسته لکه د ګټې او د لرګي نو خو به دې کې ته چیل مه کوه ته به دې نه پوهېږي که نه بس الله پې پوهېږي پرې باندې دا یو پرده ده در پردې نه اخوا ژوند دی مونږ ته پته نشته او زمونږ استادان به ویل وای د دې مثال داسې دی که ته دا وای چې روح خو بده کې نشته دی نو دې ته څنګه احساس د نعمتونو کیږي او څنګه ته احساس د عذاب کیږي نو اوله خبره خدای را چې بس الله تعالی په دې باندې قادر دی په دې کې چیړ مکوه بعضې وای روح ته سزا ده د بدن ته نشته ځکه بدن خو ګټ دی بالکل بعضې وای چې نه د بدن ته هم شته دی نو بیا په دغه سوال لږ پغې کې روح نشته په قبر کې نو زمونږ استادانو به ویل د پویولو لپاره دا مثال ډیر مزیدار دی د پویولو مثال یې دا دی چې نور په اسمان کې دی بره دی خو لیکن د هغې اثر په ځمکه باندې شته دی تا په کم ځای وایي ګرمي مې وشوله ګرمي دې په څه کې وشوله نور دی وایي نور راباندې لګېدل نور کم دی نور خو په اسمان کې دی او دغه دی ته ګرمۍ ته په ځمکه باندې شي ټینګېدلی سپوږمۍ دا په اسمان کې ده بره ده او رڼا یې دغه په ځمکه باندې ده نو شی په یو ځای کې دی او رڼا تعلق یې بل شي سره دی لکه بلب تا ته لګېدل دی نو دا بلب په دې ټوله کمر کې رڼا خوره کړې ده که نه بلب بره په چت کې لګېدل دی نو روح یا په علین کې دی یا په سجین کې دی خو لیکي نه د درې بدن سره دومره تعلق شته دی دومره تعلق معمولی چې دغه احساس د نعمتونو او د احساس د عذاب کولی شي زمونږ استادانو به دا خبره کوله ډېره بهترینه خبره ده نو دې ځکه الله تعالی دا وایي مستقر و مستودع نو تاسو لپاره مستقر قرارې دی په په شا د پلارانو کې و مستعد او ستاسو یې خودل دی په رحم د مور کې هغه نطفه ده دویم مستقر ستاسو لپاره زید ګرځېدو دی په د ورځې و مستودع او زید آرام دی د شپې دریم مستودع مستقر ستاسو لپاره ژوند دی په دې دنیا کې و مستودع او ستاسو یې خودل دی په برزخ کې برزخ کې دا حالت پر معنی مخ ته راځي قد فصلنا الآیات یقینا تفصیل سره بیان کړی دی مونږه دلایل توحید د الله تعالی قوم یفقهون دا قوم د پاره چې هغه پی هغه پوی لري هغه په هم لري هو الذی الله تعالی آزاد دی انزل من السماء چرا وری من السماء د بر طرف نه ما نوبه د دلایل ته تو ګوره اول د الله تعالی ویل چې د اسمان ته وګوره ستورو ته کې وګوره بیا الله تعالی ول د یو نفس نه پیدا کړی د آدم علی صلوات و سلام نه بیا د پیدایش څنګه شوی دی ورځ او شپه څنګه تیریږي دغه سی قبر او قیامت دی الله تعالی په دې باندې او پیژنه کړه څومره خلک یې مړ کړل ته اوس هم په دې باندې نه پوهېږي دا وجني یې څوک دی الله تعالی نه وجني نو صلی الله تعالی بل دلیل وای وګوره د باران ته وګوره الله تعالی باندې څنګه وری بل څوک دی باران وکیده نیمه ګنټه بل څوک باران وکیده نشي کول هو الذي الله تعالی ذات دی انزل من السماء چرا وری من السماء لبر طرف نه ما نو به فاخرجنا به روباسون پاغي سرات نبات کل شین بوټي د هر قسم بوټي هر قسم بوټي الله تعالی را وباسي پاغي سره فاخرجنا به فاخرجنا منه نو پس راوباسو مونږه منه دغه نباتاتو نه خزرن شینکی نخرج منه حبا متراکبه راوباسو مونږ بیا دغه نه دانی متراکبا لاندې باندې جوار چې رته وشي وربشي وشي په وګي کې یو وګي د ګوتې امر وګي لاندې باندې پکې دانین ختی دی دغه سي د کجوري ګونګ د د کجوري چې دی یو دغه دی غونچکونه دی هغه ته وګوره یو انګور ته وګوره هغه الله تعالی څنګه وب پکې پیدا کړی دی اوس په ونه کې وب چرته وي لاړې لاړ لاړې په قانې لډکې کړلې هغه ته خلک بیا انګور وای خمزیدار بس دا الله تعالی داسې عجیبه ذات دی متراکبا یو بل لاندې اوس الوکاټ راوتی دي کنه یو غنګو چې راواخلې په یو بل لپاسه باندې یو ډیر شی پکې بس دا الله تعالی قدرتونه دي بس الله تعالی دا کار کوي کېلې ته وګوره په یو بل لپاسه څومره لوی لوی چې کو تکي په یو بل باندې پاسې او داسې عجیبه ذات دی الله تعالی دله تیار الوا پیدا کړی دا په او مزیدار کور تیرا تاو کړی دی مزیدار کور دی الوا د پکې دنده او عام د دنیا نور الواګانی چی چې ته پخه کی هغه چې سړی شي نو بیا چې خوري مړی د لخوګي او هغه چې څومره یخه یې غد لمزه درکې د الله تعالی د سکار دی ښه په اخرجنا راوباسو مونږه منه دغه نباتاتو نه خزرن شینکی نخرج منه او دغه شینکو نه مونږ بیا راوباسو دغه بوټو نه حبن دانی متراکبن په یو بل لاندې باندې په یو بل باندې ختی د پاسه او په هغه کې که ساس خیر د میوه چې شروع کیږي نو بیا غ ګل پر سر پورې د میوه لاندې ته میوه راوخی یو ګل په سات په سات باندې ختم شي طلعه اولنې چې نږدې هغه شی کوم راوخی یې هغه ته وای قنوارون غنچکونه دانیتون نږدې و جناتین و باغونه دانیتون نږدې نږدې غنچکونه الله تعالی پیدا کوي پس کې په کجور کې الله تعالی پیدا کوي د یو بل شان د یو شان د کیری د یو بل سره په پانو کې غیر متشابهین او د یو بل سره یو شان د کینې دی په میوه کې متشابهن و غیر متشابه مخکې باغونه الله تعالی ذکر کړل دا درې قسم باغونه یو باغ پکې هغه کې د انګورو دی بل باغ د خونانو دی او بل رمان انار دی نو الله تعالی وی دی باغون ته وګوره دا په عربو کې ډیر زیاتو بل دا ډیر پیدامن سیزونه دي ځکه الله تعالی دا ذکر کړی دي متشابهن د یو بل شان د یو بل سره یو شان کې دي په پانو کې زیتون او دغه سره رمان د انار او دغه سره خونه د دې د دوانو ونی پانه یو بل ته نږدې دي مشابه دي یو بل سره ولیکن غیر متشابه د یو بل سره یو شان د کینې په میوه کې د انار میوه څومره ده او بیا د خونه وینه څومره میوه څومره ده هغه چې بیا کومه را وړه ده الله تعالی داسې عجیب ذات دی ډېری میوې په یو بل کې د پاڼو په پاڼو کې ونې د یو بل سره یو شان د کیوي او بیا که ته وګورې نو د هغې میوه بالکل د یو بل نه بدلي د یو بل نه بالکل بدل ده اوس دغه ته وګوره کدو ته نو کدو او تقریبا د د دغه چې کوم بوټی دی د هندوانې وغیره دا دونه په دغه باندې غوړېدلی دی په ځمکه باندې غوړېدلی دی خو کدو چیرې کدو ته وګوره بیا خربوزي او اندوانه غي ته وګوره خټکی ته وګوره هغه جبر بل شاند کړي بیا دا د الله تعالی قدرتونه لري دغه څه کوي یو سړی یو ورځ سوچ فکر کاوه نو ویل چې یاره دا یو ګوره وي د اندوانې او د خربوزې دا دغه چیرې دا بوټی وي څومره نری دی دومره نری نری څنګه چې معمولی ولې لاس ته سیورولې بس هغه ماتیږي نو اوس په کار دا و چې دا اندواني او دا خربوزه و دا په کار ده چې دا په دې غټو غټو بوټي کې کېدل دا غټې غټې لکه مثلا غزان دی او سیړۍ دی دا په دې کې کېدل او دا په کار ده چې دا غزان مزان او دا شلتالان او دا سیدونه چې په ځمکه باندې کېدل ځکه دا غټ بوټي ده په کار ده چې غټې غټې دغه نیولې د غوز لاندې ناسو سړی په سر باندې غوز را وغورځي د پاسې نه وی خره چې الله په کیندوانی نه پیدا کړي کنه اوس به غر کړی دا دی کارونه کې ګوتې مساته دا د الله تعالی کارونه یې دینه قلاریږي خره کوی کنه دا الله په کارونه کې وګوتې نه ساتي او د بجلی په تارونه کې هم ډېر ګوتې نه وهي بیا دې هم خرابوي نو دې کې الله تعالی وایي د دې انارو دغه یو بل سره نږدې دي پاڼې د یو بل سره نږدې دي و غیر متشابه او د یو بل شه او د یو بل سره یو شان کې نه دي په میوه کې بالکل بدل بدل دي انار ته وګوره پوسته کې تر تاو کړی د دند مزیدار شربت دی پکې معمولی لګ یو دغه ول ورکه زور لګ ورکه بس شربت تیر اوځي خو مزیدار انظر وګوره الی ثمره میوه دغه ته الی ثمره انظرو وګورئ د نظر نه مراد نظر د استدلال او نظر د عبرت دی د دین دلیل واخلئ په توحید د الله تعالی باندې دلیل ونی صحیح کړه الله تعالی د غزاد دی ټول ټول انسانیت او ټول پیریان دی راجم شي او د یو انار دی د پیدا کیزه یو د انار دانه نه ده په دې کې چې الله تعالی دانې د نسنګ پیټ کړی دي او بیا په منځ کې پردې پردې هم راوستي دي دسی دانه یو د انار دغه څوک دغه سی پټ کی نشي ټوله دنیا نشي پټ کولای داسې لري پیدا کی یو د د انګورو یو چره غونچک دری څوک چره دغه سی دغه کی په دې کې رسي وب پیدا کی پلاستیکی دی خلک به زور کوي پلاستیکی دی خو پلاستیکی دی کنه نشي پیدا کولای دا چرته هم نشي بس دا د الله تعالی قدرت دی په دې باندې دلیل ونی سي په قدرت د الله تعالی باندې په توحید د الله تعالی باندې او دین عبرت واخلي الی ثمره دا هو ضمیر راجه دی هر یو ته مخکې چې دا کم بیان شول وګورئ میوه د هغې ته اذا اسمره کله چې میوه ونیسي وینعه او وګورئ پخېدو د هغې ته بیا دې ته سوچ فکر وکړه چې دا پخېږي څنګه اول وګوره انارو ته وړوکې وړوکې چرې دغی وړوکې میوه ده بیا غټ شي خلک ویره انار دې شنه دي بیا چرې بعضې پکې کچۍ بعضې پکې پاخی داسې پکې کیلې ته وګوره اومه خلک نشي خوړلی کله چې کچۍ دغه سي کورته وګوره وای دا تارو دی یار نه دی پخ شوی بیا پخ شي دا رنگ پکې الله تعالی څنګه پیدا کړي دا خون پکې الله تعالی څنګه پیدا کړي غټي الله تعالی څنګه دې ته سوچ او فکر د شرط کړي الله بستانه ير نه پدې کې تاسو سوچ فکر نه کړي ته قران نه واخله الله بر تیاریات شي الله تعالی ته بیا وپیژني او چا چې الله وپیژنده نو د الله تعالی نه فرمانی بیا غنه کوي الله تعالی د ذات دی ان فی ذلک ان فی ذلکم یقینا پدې کې آیات ډیر دلیلونه توحید د الله تعالی دی قوم یؤمنون دا قوم نه پر چاغه ایمان لري وجعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین و بنات دې آیات کې الله تعالی دورونه ذکر کوي هغه چاته چې پیریان د الله تعالی سره شریکان کړی دي او ملائکه د الله تعالی سره شریک شریکان کړی دي الله تعالی غي ته زورونه ذکر کوي دا دومره نعمتونه او دلایل بیان شول ته وسم په دی باندې نه پويږي وجعلوا لله او جوړ کړی دي غنی دا خلق د الله تعالی لپاره شرکا شریکان الجن پیریان پیریان د الله تعالی سره شریکان کوي د دې کې په عبارت کې مفسرین او اصل کې تقدیر دی وجعلوا کې دا واو راغلی دی نو دې ځکه معطوف علیه حذف ده اصل لسره اقروا لله بما تقدم ذکره اقر لله بما تقدم ذکره دا مخکې چې کومه چیزونه ذکر شول نو ټول خلک د دې اقرار کوي ولی خلک انار نه پیژني انګور نه پیژني کجوري نه پیژني دا هر څه پیژني دا سبزیان هر شي پیژني خلک نو د مخ کې ټولو خبرو اقرار کوي چې ردی کوون کې الله تعالی دی وجعلوا لله او بیا هم د الله تعالی سره شرک کوي نو واقروا لله بما تقدم ذکره او جعلوا لله شرکا بیا هم د الله سره شریکان غني الجن پیریان وخلقهم او حال دار چې الله تعالی دی پیدا کړی دي وخرقوا له بنین او بنات او په دروغه باندې جوړی دا خلق د الله تعالی لپاره بنین او بنات زامن او لونه نو څوک کوي عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی کله وی پلانې د الله تعالی نه زولې دی زه به دته ویم د الله تعالی ته وی پلانې پیر د الله تعالی نه زولې دی د الله خرقو معنی مرته وکړه په دروغ باندې جوړول دلته کې خرق بیا د معنی جوړول نه بلکې په دروغ باندې د خلک جوړی د الله تعالی لپاره بنین او بنات زامن او لونه نو ملائکه ته نسبت کوي دا د الله تعالی لونه دي خو لیکن بغیر علم بغیر د علم نه د دې کې مراد په دې سره څه دلیل نشته علم نه مراد علم د دلیل دی الله تعالی په سرت کې سبحانه پاکی وایم الله تعالی در پاکی یا پاکی بیان کوي الله تعالی در پاکی او تعالی عما یصفون او چت د الله تعالی دغه څنګه چې دی سره شریک کوي بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کې د ازمکه او د اسمانونو دی دا بل دلیل دی په مسرت توحید باندې علت دی لپاره د مقبول الله سره شریک ځکه نشته دی الله تعالی دا دومره اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي مخکې مثال موجود نو الله تعالی پیدا کړل دا الله په هغه وخت کې نایب ته ضرورت نه وسته سره الله تعالی لپاره نایبان پیدا کړل په دې سماوات ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو د ځمکې د بی مثاله یعنی مخکې مثال موجود نو الله تعالی پیدا کړل ان یکون له له ولد نو سرنګ کېدل شي د الله تعالی لپاره اولاد ولم تکل له صاحبه او نشته د الله تعالی خزه دا په بل الله تعالی رد کوي تاسو دا څه غړي وړي وای وخلق کل شی پیدا کړ دی الله تعالی هر شی او هو بكل شی علیم او الله تعالی په هر چیز باندې پوهه دی الله تعالی په هر څه باندې پوهه دی دا ټول هر څه الله پیدا کړی دی خالق الله تعالی دی مالک الله تعالی دی د الله تعالی اولاد نشته ری خزه نشته ری زمکه اسمانونه بغیر د مثال نه پیدا کړی دی مخکې او تنقشه موجود نه او الله تعالی دا هر څه پیدا کړله نو څنګه شریک شته د الله تعالی سره وهو بكل شيء عليم ذالکم الله ربکم دا مخکې چې کم صفاتونه بیان شول ذالکم دغه صفاتونه ولا الله تعالی دی ربکم تاسو رب دی ربکم په معنا پویږی کنه ستاسو تربیت دغه الله تعالی کوي نو دا منی چې دا انار را الله تعالی راکړل او دا کجوری را الله تعالی راکړلې دا رو جماعت را الله تعالی راک دغه منی په خېټه باندې چې موړ کینوي دا الله تعالی وکړل خو الله تعالی را ته قران نه لګل تربیت کتاب دی دا چرته ونه مانه دا ونه وی چې الله می تربیت کړی دی الله تعالی خپل پیغمبر را لګل دی نو په دې باندې شکریا وستل پکار دی ذالکم الله ربکم لا اله الا هو نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه خالق کل شی پیدا کون کې د هر چیز دی فعبدوه دا په استپری ده فعبدوه دا هر کله چې ما قبل دا څومره چیزونه بیان شول دا ټول کارونه الله تعالی کړی دي نو بندگی خاص کړي د الله تعالی لپاره او هو علی کل شی وکیل او الله تعالی دې په هر چیز باندې ذمہ وار وکیل وکیل په معنا ده متولی سمبالغ کون کې سمبالون کې د هر شي الله تعالی دی الله خپل نظام پوره سمبال کړی دی تا ته به کې یو ورځ دانه دا والا کړی چې نن به باران تکې الله دا کار نه کړی دا یې ته نه ویل چې دا نور سپوږمۍ ونن تر واخیږي د مسله کې اختلاف دی رؤیت د الله تعالی په دوه قسمه دی یو رؤیت دی په دنیا کې دیدن د الله تعالی په دنیا کې او دویم لیدل د الله تعالی په آخرت کې په دنیا کې د الله تعالی لیدل کېدل شي کنه شي کېدل اختلاف دی بعضی وای وای او ممکن دی امکان لري د الله تعالی لیدل بیا واقع شوه دی کنه دی واقع شوه نو دغه بیا اختلافي مسله ده چې واقع شوه ده کنه ده واقع شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی په شپه د معراج باندې لیدل ده کنه ده لیدل بس دې مسلو نه وړر قلاری ګو په آخرت کې د الله تعالی لیدل بالکل صحیح دي په صحیح حدیث سره ثابت دي او هغه دادی چې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی بخکار کیږي بندګانو ته او الله تعالی به داسې خلک کینی لکه سرنګ چې د سوار لسمې سپوږمۍ ده هغه ته کدا ټول مخلوق ګوري نو څوک دا نه وایي چې زما نه یې پناه کړله دا دا څوک نشي ویلی الله تعالی به دغسې ښکاري ټولو بندګانو ته الله تعالی دې خپل دیدار زمونږ نصیب کړي لا تدرکه الابصار نشي راګیرولی الله تعالی له نظرونه و هو یدرک الابصار او الله تعالی راګیري ټول نظرونه و هو اللطیف الخبیر او الله تعالی اللطیف باریک چیزونه لره لیدونکی دی الخبیر خبردار دی اللطیف تفسیر مظهری معنا کړی دا المحسن الی خلقه المحسن الی خلقه الله تعالی لطیف ذات دی المحسن الی خلقه خ خ کون کې احسان کون کې د خپل مخلوق سره دوی معنا اللطیف دا نرمی کون کې د خپل بندګانو سره او یا اللطیف معنا باریک چیزونه نری چیزونه الله تعالی یعنی الله تعالی پر هر څه باندې پوهه